الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم د سیرت د بیان سلسله کې د مدینه د ریاست نظام باندې خبره شروع و چې د مدینه کم نوخیز ریاست د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حیات مبارکه کې وجود دراغله و نو پای کې سس نظامونو سیستم وي پای کې مونږه تعلیمی نظام دارن ورسرا خارجه امور او خارجه شوبا دا ویلی وا او بل نظام او شعبه د معیشت د مدینی ریاست کې څنګه و تیر کلاس کې داغه ست تمهیدی خبرې شوې اول خدا گفتگو ضروری و چې اسلام په نظر کې دمان څه حقیقت ده د معاش او بیا دویم دا چې د نبی علیہ السلام مدینه د تشریف نه راوړو مخکې مدینه کې څه نظام چلے دا د دوه خبرو باندې تیر درس کې خبرې شوه اوس با په دې باندې خبره کوو چې نبی علیہ السلام څه اقدامات وکړه او څنګه نظام د معیشت او د اقتصاد اقتصاد دنیا ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکا اگر چې ابتدایي سیستم اوس اقدامات نه اقدامات حواله سره بس ابتدایي خبرې کو په نظام خبره نه کو نظام خو به د نظام په موقع باندې وایو دا هم سیرت وایو نو سیرت په حواله سره د نبی علیہ السلام اقدامات د مدینی ریاست د تیر کلاس او د سیرت د بیان سلنډه خلاصه دا و چې نبی علیہ السلام مدینه ته تشریف وروړو نه مخکې د مدینه په تجارت باندې قبضه د يهودو وا اوس او خزرج اصل د مدینه مدینه خلک او د نبی علیہ السلام راتلو نه مخکې ایمان نه مخکې مشرکین خو جیدات کلی وطن د دویو دا خلک د یهودو په دمه دمه او په خپلو چالاکو سره مقروض کړي تجارت د دې لاس کې او سود ورګډې او په قرض او معاملات کول او بیا په سود ورخیجو دو چند او سه چند سود بیغش چې سړی سره به بیا د ورکړې سلار نه ونو ځمکه به دې برکې غاڼه کړه نو اکثر ځمکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه ته تشریف وروړو وخت کې د اوس او خزرج یعنی د مدینه د خپل خلکو هغه يهودو سره یا غاڼوي رهنوي او یا تی اغوی باغ خپل سود کې ځان ته مجرا کړي دا حالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې تشریف وروړو مهاجر رانل نو د مدینه په تجارت باندې د مهاجر ډېر وی اثر وشو ځکه مهاجر د مکین راغلی خلق وو مهاجر دراصل تاجران مکه کې تجارت عام مدینه خلکو کې تجارت عام نو اج زمیدار خلک تجارت يهود لاس کې اغشت چونکه تاجران نو نو يهود له شکست نشو ورکولې د تجارت او د معیشت په میدان د مکې نه راغلي مهاجر ای تاجران خلکو نو په دې وجہ د مدینه په تجارت ډېر لوی اثر پریوت او راغلي مهاجرو کې ډېر ماهرین تاجران موجودو لکه نامور خلک ورکی تاجران سیدنا عثمان رضی الله لوی تاجر ماهر د تجارت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه سیدنا زبیر بن العوام د نبی علیہ السلام د ترور زوی دا درې نامور تاجران را دوی د تجارت فن کې مهارت لرل دوی چې راغلو مدینه کې تجارت شروع کو نورست رضا د یهودو زور کمی او د دوی هغه تاثر خخ ورېده د ایمان د وجې د اخلاقو د وجې د حلال او د حرامو د پہچان د وجې بازار چې کوم مدینه کې و هغه هم د یهودو د یو قبیله په نوم باندې ځکه یهود ورکی آیته به د بنو قینقا بازار وی سوق بنو قینقا بنو قینقا د یهودو دا غدرو غټو قبیلو یو قبیله او دا اصل تاجران تیر ځل مونږ ویلی وو چې تقریبا په سونو خو صرف دي کې سوناران بنو قینقا کې سونه کارم کاو نو په دې بازار د بنو قینقا باندې کارا خبره ده چې ټوله اجاره ګردی هم د يهودو وا عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې په دې بنو قینقاع بازار کې کاروبار شروع کړ نو د تاجرانو اجاره ګردی رو په ختمې دوش یو لوی تاجرو د يهودو چې هغه ته ابو رافع ویل کېده د نبی علی السلام په صحابه وجلمو خطرناک سره یو کاب بن اشرف ته دغه څه تذکرہ بم راشي هغه ته تاجر حجاز وي حجاز د حجاز تاجر په ټول حجاز کې داغه د تجارت والی سره نومو او دومره کنټرول په دې بازار باندې دی برافه چې قیمتونه به د مقررو او بیا نورو تاجرانو منځ کې دا معاهده او عهد چې داغه مقرر شوی فیصله او قیمت باندې بټول پابند بیا بچا انکار نشو کول یو خو قیمت او تار چړو د دې ابو رافع او يهود لاس لکه نن سبا چې د دنیا دار صد معاش اختیار چا سره دی يهود سره موږ ټول د دنیا اقتصاد دغی لاس کې برحال پیمانه دو قسمه جوړې کړي یو د اغستو دیم د ورکول نو يهودو کړي شیبه په یو پیمانه اغستو خرڅو به په بل پیمانه دا چې زموږ دی بازارونو کې کې مو کیسه موریدل دا کنه یو سړی دکاندارو شیبه چې اغسته په یو پیمانه او خرڅو په بل زور ته یا زوی ته به وی چې وې کړو سبحان الله وې مرکا سبحان سبحان الله سبحان الله کانه راواله ناغه برکا دم ورای او الحمدلله کانه راواله نه بدم ورای نو دا يهودو چلو يهودو دغه سي کاني جوړ کړي جدا جدا وزنونه د پیمانه برحال عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه اولنې مسلمانانو تاجر دی چې د د ابو رافع بالادستی ختمول شروع یې سره خطر شو او غلطی طریقې مرو رو رو رو په بنو قینوقا بازار کې ختمېدل شروع شو خام مظلوم خلک لاندې عوام خلک چې خپل فائدې ویني هغه ته زیات ظالم نه ځان خلاص بهرحال د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه تعالی یقینا چې څنګه د صحابیت مقام ورکړي د دنیا په اعتبار هم له مقام او محترم شخصیت وسایل هم ورسره او بیا دا غینه بعد مهارت هم ورسره دی هغه سړی دی چې راغلی دی نو هیڅ وسره نشته یک یا بازی راغلی نبی علیہ السلام بل صحابي سره مواخاتو کې رور کړو انصاری سره چې هغه کور ته بوتل ورته وي بس دا نه سرمایه مې د نیمه ستانی مزه هم تاجر او دو می خزی دی بس یو به طلاق کم ته پنه کاو تا صحابه کرامو د ایثار او قربانه مثال دنیا ته پیش کړ او بل طرف ته انصاف وو هم دانو پښتانه یو ګیره درکړی بل د بیخ او وسه کنه هغه سینه کول او ورته دا استا مبارک شي صرف ما ته د بازار چلو خایا په دې بازار نه پوي منډه باندې مې پوي کنه تور خلاص اوسه مارکیټ باندې پوه شي نو هغه بوته چې پوه شو نو دونه ماهرو چې لږ ورځو کې سرمایه ګټلې و او واده وکړ پیغمبر ته پته نه و دغه زمانه د عطر خوشبوئی وغیرہ به داسې و چې نه خبې جوړو راکنه ساده طریقه لکه ګلاب یا چامبیل رامبیل راواله وغینه کور کې ام المؤمنین عشر زلان وی چې ما به نبی علی السلام له کور کې عطر جوړول خو یو ساده طریقې سره وونو یقینا لازمی خبره ده چې هغه به داغ جوړاو نو داغه په کپړو باندې نبی علیہ السلام دا سی او ته رسول الله ته نه خبر ما خو واده وک یو انصاری خزه سره او په دومره سونه مہر باندې مې وکړ لګور وزن او سرمایه تعداد فعل المان ایر ده خداغه سرمایه چې کله دنیا نه ته نو په زرګونو داغه ساروی او د دې دور په حساب باندې په ایرګونو داغه سرمایا ماغه مخکې تجارت وغیرہ سیمینارو تاجرانو آی کې ما هغه ټول کیلکولیشن ویلو اوس مې ذهن نه وته ما خیال نو کې نه راغشته بم چې سونه جوړي یا زمانہ کې سومره واو دې ته چراواړې نو ته سونه جوړيږي خو لکه دغه اندازه او هغه بداوي چې زما دا تجارت د کامیابی او سو وجي په دې ځکه کامیاب یو خبره دا ده چې زه سحر وختي منډه او مارکیټ ته ځم اون خلک خو دولس بوریودی بیا زمون تاجران او دکانداران روان شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان مطابق دا سحر د ټیم د برکت ته پیغمبر ولا دعا کړي اللهم بارک لامتی فی بکورها الله زما امت له دې سار ټیم کې خیر برکت واچي موږ سره تجارت کې مخکې شمو د پراتی ولسو یو ولسو پوي زموږ بازارونه څه ټیم کولاوي ها یو ولس دولس بچ کارخانو مارکیټ وختي کولاوي ده یعنی په ټول په خبر کې خوشا کې کتب کارخانو مارکیټ ته سار وختي ورل نو کولاوي ده ځکه قبایلو کنه غبرات لاره طرف مخ کې میاشي مخ کې اغي مارکیټ والو سره کړی دا چې مارکیټ با 11 12 بجې کولاوی او د شپې 11 بجې پورې به کولاوی هغه هم خلک بوده کړل پته نه چې عمل درآمد او پیشي وي خدغه سي بیان راغلو نو بهرحال عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ویزه سار وختي زم دویم د خپل سودا عیب نه پټو نقصان پټوم نه ښکارا کوم دا شي دا وګوره د موږ خلکو نن سبا نقصانی شي پټ دو نمبر شیخ خرڅي هغه فروټ والام چې کم ځای په فروټ دانه کې خرابي پاغي باندې سټیکر ولګي خیال نه دا سي دوکي او درېم خبره ادا کړې وا چې په قرض معاملې نه کوم قرض نه کوم نه په قرض علم او نه په قرض ورکوم دا مې د کامیابی وجوهات برحال عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې کله راغی نو بس دې سره يهود وکړه چې دا خو زمورو رو شکست شروع دی او د مسلمانانو تاجرانو اثر رسوخ لګیا دی منډه کې ایماندار خلکو ماهرینم دو نمبرین کولا نو دوی دا محسوس یهودو د دې غټو تاجرانو مقابله خو نشو کولای واړه واړه اړتیان واړه واړه تاجران یې تنګول هټو سره خو یې نه شو کولای پنجه نه شو والي خو دې سره تر دې چې دونه پورې تنګول کولو دونه پورې مسلمانان ته تنګو چې یو واقعه د سیرت په کتابونو کې احادیثو کې راځي هغه تفصیل وخت نه دی چې دغه څه وړو وړو واقعات ته زمونږ دا موضوع باندې کیږي خود دغه بنو قینقاع په دې بازار کې یو واقع دا شوی و چې د مسلمان یو زنانا بازار ته تلې ونه هغه بازار کې دا زنانا به حرمتیم کړو نس یو واقع هم پکې راغلی دی دا تنګورم کول وی بېمان یعنی دون حد پورې چې دی بیا د مسلمانانو په عزت لاسونه چولوا شورو چې زمو خو لګیا دی هغه کم اقتصادي بالادستی ده کنټرول له ختمي بهرحال نبی علیہ السلام چې دا حالات ولیدل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جایزه واغشت چې د قصدا کله شیطانیانه کوي دوی تاجران تنګي دوی د خپل خطراتی نه چې موږ لګیو په سوال کیو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اراده وکړه چې د دوی نه بازار جدا کړي شي بازار جدا کولو د پاره نبی علی السلام د ځای تلاش کاو دا سې ځای کته چې د بازار گنجائش هم پکې وي او د بازار غ مرکزیت هم برقرار وي دغه بازار کو شړې تا شهر نو باسي خو بیا به ګاد نه راځي نو نبی علی السلام مناسب ځای کته دې تلاش کېو ابن ماجه کې روایت راځي یو صحابي راغی نبی علی السلام پس یا رسول الله ته د ځای تلاش کې ما ځای کتلې او په دې مشاهده کې نبی علیہ السلام ولین لار نبی علیہ السلام د دې بنو قینوقا د بازار سره خوا کې زیو کته یو ځل یو روایت کې راځي یو ځای قتل وینا دا ساوز لپاره صحیح نه دی دې صحابي د ابن ماجه روایت کې چې راځي دغه تکم زیو خو نبی علیہ السلام راغې په غزه ودرې او دا شیخ په راخ کا پاغزه او بیا فرمایل دا زمو خبازار دی یعنی دا زمو مناسب دی او په دې بازار کې به نه چا سره کمې کیږي نه تول کی او نه بغوره د تاجران نه ټیکس اغستل کی ټیکس فری وي ټیکس مکس بني تاجران راشي سرمایه کاری وکړي مرحل دا یو بنو قینوقا سره خوا کې یو بازار متصل دا جوړ شو مسلمانان را جدا کړ چې د دې د تنګولو نو د دې د غلط معاملاتو نه بس جدا شي مستقل شي مسلمانانو چې کله علایده بازارو پای کې د حلال او حرام او خیالو د بل د حق خیالو دوکه پکې نه وا دارن حق تلفی نه وا او سود نه د خو اخلاق د وجنه خلق رو رو رو رو د يهودو بازار پرې خو مسلمانانو بازار باندې رش د په دې ډیره بدو لګي دونه په بدو لګي دا چې دا خو موږ لار زمو معاشیت خرابي تباکی کی بازار باندې کنټرول ختم شي د دې يهودو بل سردار د کعب بن اشرف چې هم نبی عليه السلام په صحابه بیا وجل خطرناک زهريله سره بیزتی به هم د نبی عليه السلام شیشا کنځلې بدل دی به وي د دواړو مخکې ابو رافع ودا بهرحال یو ورځ وی کعب بن اشرف دی بازار تراغه چې وې قتل د مسلمانانو دی بازار کې رشته او خلق دی او ډېر توجه د خلکو دی بازار ته دا یا بازار ور سره دا ناکامي نو نور سینې شو کولې نو دی راغه د مسلمانانو کوم دکانونه چی خیمه نصب کړي جونګړي مونګړي جوړي کړي کنه هغه پړی مړی د خیمو ولوشلول او داسې لکه خپل بدمعشي وکړه ځکه علاقه دا غوي وکنه بینو قینوقا دا بنو قینوقا دا دغه شو دا کا بن اشب تام دا بنو قینوقا دغه سردار دغه قبیله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګی نبی علیہ السلام ورته خیر دی مونږ بخپل بازار د دې زینا داسي او زیته منتقل کو چې هغه په دې باندې دینه زیات بوج دا خلا بیا بازار سر نږدې بازار ته بل طرف ته نو نبی علیہ السلام هغه بازار دا غ بنو قینقاع د خوان او محله علاقې نه را منتقل ک او یوزیو بقیه زبیر وی وتوی دا جنت البقیع وغیرہ چې کم دی یعنی مسجد نبوی سره خواک بازار را منتقل نبی علیہ السلام یې دلته نوې مارکیټ جوړ کی جمعه تمخ با خلک باسي پینځه وخت مازلم راځي او خواکه بازارم دواړه وکړي هم عبادت هم دنیا او تجارت بهرحال دې طریقې سره بازار دې زه تر منتقل شو یقینا چې دا خبره د يهودو د پاره د خاص کر بیا د بنو قینوقا د پاره دای اقتصادي اجاره ګردي ختمېلو ختمېدلو او ویله یو لوی چیلنج نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بازار کامیابولو د پا یو سو کارو یو خو دا سو شو چې نبی علیہ السلام وکتل چې دا خل خطرناک دي نو په دې غور شروع کو چې مدینه نو ځا خلک استل غواړي مدینه ریاست خو لري شو خو دې دغه معاهدو بار بار مخالفت د وجنه د يهودو د مدینه نه استلو سوچ شروع شو د نبی علیہ السلام يهودي سي شوي دي د مدینه ده بنو نذیر واقع راغلی و غزوه بنو نذیر دارن بنو قریظه واقع راغلی و د حنین نه بعد ای سره خو جنگ شوی دا غي جنگلیان کسونه چې جنگ غلیان جغو جنگیان کسان ځوانانو ای ول وجلی او دا بنو قینقا هم د دینه نه چلاوتن کړی اول د مدینه نه اسکل په دې درو ډلو کې د بنو قینقاع شي ځکه دی په اقتصاد او معیشت باندې پوره قابض نو د دوی د مدینه نه د استلو اول اقدام نبی علی السلام کړی دې طریقې سره د مدینه سمره اقتصادي باغ دور او د معیشت باغ دور هغه مسلمانانو لاستا په دغه طریقه باندې راغی برحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې ټولو حالاتو جایزه غشته و او د دې سدباب یو کو دغه متبادله د مسلمانانو تجارتی او پلیټ فارم قائم کړس دل په دې بازار کې با خرید فروخت کړو د مسلمانانو خپل بازار ناب تول پکې نو ظالمانه ټیکسونه ورکینو بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې څوک زموږ د بازار کې خرید پروخ کوي راځي نو الجالب الى سوقنا کالمجاهد فی سبیل الله زمونږه د بازار تراتلون کې مال روړون کې او دلته خرید فروخ کوون کې دا داسې دی لکه مجاهد فی سبیل الله نام جهاد دې ته جهاد وي خپل بنبي عليه السلام فارغ اوقاتو کې لاړ کوم چې مجنوي سره خوا کې د مسلمانانو بازار او منډه او مارکیټو کې به کې ناشته ترغیب د پاره چې خلک رامان شي او دې ته مجاهد فی سبیل الله معلومه دا شو چې د امت مسلمه هر اعتبار سره ازادي او خپل سیستم او نظام راتلل کاغه معاشرتی وی او که سیاسی وی او که اقتصادی وی دا جهاد فی سبیل الله دی نبی علیہ السلام دې تم جهاد فی سبیل الله وی او نبی علیہ السلام دام فرمایلو په یو موقع ذخیره اندوزی منه کړي وا چې ذخیره اندوزی باندې کوي په دې بازار کې چې مال بس ټاک کړی شي او کلا خلکو ته ضرورت شینو بیا د خپل منمانه قیمت لګاوه نبی علیہ السلام دینه منع او به فرمایل کم سړی چې زمون په بازار کې ذخیره اندوزی کوي مال سٹاک کوي او سنبالي او قیمت بڑاوي دې د پاره نو نبی علیہ السلام فرمایي غدونه مجرم دی لکه څوک چې د الله په کتاب کې تحریف کوي څنګه چې تحریف کوونکې مجرم دی نو زموږ د مسلمانانو بازار کې ذخیره اندوزی کوونکې دقه سه مجرم برحال اصلاحاتو کې یو اصلاح او بنیادی دا وشو چې خپل بازار مقرر شي دارنګ ناب کې کمې زیاتې منې کړې شي ټیکسونه بند کړې شي پتا جران تاسو ګورئ کنه د نبی رسول الله عجیب اقدام زموږ د ملک حالت دا ده کم خلک چې تجارت کې لګیایي حالانکه دا اقتصادیات او دا معیشت بنیادی ذریعہ تجارت ته او الله رب العزت په تجارت کې د آمدنه نه خیسی خیری دا یو ایسه د حدیث پر سره په دې نور شینو تقسیمه کړي او چې څومره اهم دی مسلمان تجارت کاروبار نه شا خاص کر زمون قوم پاکستانی قوم خو بس دا کوشش دی چې یاره سرکاري نوکری ملو شي د زړه زو روپو دی خوشي دی خیر وي تجارت نه کوي دام به زمونږ د انګريز دا اثر د غلامه ذهنیت سم پوره برقرار نو کرے ته په انتظاری حالانکه بنیادی شی تجارت کم قوم چې تجارت کینی هغه اقتصادي تور باندې ناکام شاته وي برحال ځکه چې نه یې سي خیر برکت الله رب العزت په تجارت کې خیر او دا یو یې سي په نور تمامو شی باندې تقسیم کړي برحال نو خبره ما دې پورې کوله چې نبی علیہ السلام یو خو د خپل اقتصاد مضبوط لپاره خپل مارکیټ او منډه جوړه ناب تول کمه ختم کړ ټیکسونه خبره مې کوله هغه ختم کړ ټیکس بنی زمون بازار دې پورې مې زمون ملک یو ګوره د ټیکسونو دون لوړو بوج دی چې تاجران رس ترزه تیخ تکي پاکستان خپل سرمایه لګیا د بار ملکونو ته منتقل کی وجه دا ده چې دومره انتهایی د ټیکسونو لوړ دی چې تاجر د تجارت نه شاته تیخ تکي هرکه دې په ځای دوبه ته ولینو ځو پلان کیږي ته ولینو التا ټیکس نشي زموږ چې څومره مطلب د ام درامداد برامداد او زراعي په دون ټیکسونو لوړ دی چې ریپورت نه دی انتهایی صح زیات شی په کم قیمت غسته شوی د ټیکس د وځي نه دوچن د قیمت باندې ورسی دا زموږ حالات حالانکه شریعت هغه لپاره ډیره بهتره طریقه خره تاجر نه ټیکس مالا تاجر نه زکات والا حکومت هغه څه شي نو ټیکسونه شو د انګريز دا نظام د وجه دای د معاشي نظام د وجه نو بس تاجر د تجارت نه تخته کوي کامیابی کی نه مخ کی نه او دا یو سوچ سم دا سازش ده چې مسلمان تجارت ته عالمی تجارت کی سوانه بهر ذخیره اندوزی نبی علیہ السلام منه یو بل کار د يهودو بازار کې کېده چې هغه ته تاسو به باټر سیستم چې ورته وایي باټر سیستم به پیژن مال کې بدلې ما دا بس په خوا زمانہ کې چې سو پور سونه پورې دا کرنسی نه ونه اکثر داسې کېدل تاسو دې مشرانو ته بیا دي په کلو کې هم داسې خرید فروخ کېدل زمیدار سړی با غنم یوړو اټه والا دکاندار له ورک غوړی را ماشوم لبا کمو کلو کې ګوړه کېدا ګوړه به ورکړه دی 400 مردان کې کنه ګوړه مې ماشوم لور کړه دا یو سا ابلال ګوړه به دکاندار لور کړه ای بدله کې به ورلا د خوراک شي نه وینا ورک دا باټ باټر سیستم دی ته دا مدینه کې چلی دا بلکې ابتدایي معیشت هم په دې باټر سیستم چلی دا مدینه کې هم دا شو او يهودو دا چلو ولیکن دلته په دې باټر سیستم باندې هم د يهودو اجاره ګردي او کنټرول څه نقصان به کو د مدینه خلک عموما هغه زارات پېښو زریز مکه وي پاغه باندې هم کنټرول دي دا سکړو چې دی بلاړل د يهودو تاجران نه به د ضرورت اشیاء واس زمیدار سړي سره نقد پیسې ني او دا وایي چې زما غنم وشي زما ګړو وشي در بکم دوی د دینم غلطه فائدہ غستا دوی چې وکاله د يهودو نه شې غسته ورته وی الکه زما دا شی غوره 1 نمبر دی ډیر قیمتي دی نه به ورته اول تمهید کیو دا بس سودا یو چې کله به داغه فصل وشو نو د فصل وخت کې چې هغه به ورله فصل راوړو مثلا غنم به توړي او بیا به غنم شو غنم خو دونه نه کېدل خدا او رب شي وای او رب شي به ته وړي من اور بشه زمور بشو شو بیا بدل درک بیا چې به دی کله پیداوارو شو د بوله من ور بشه ورکول نه نه زمور بشه خو اعلی وي ته بوس مال من نه یو نیم من راکه په دې طریقې سره د زمیدارانو استحصال شروع کړ باټر سیستم هم ټول ګډوډ کړ د کیلو په ځای به 2 کیلو نبی علیہ الصلوۃ دا د سود په اقسامو کې یو قسم هم ده والفضل ربا دا اشیاء یو شپک شي نه یاد دا نور په بیا بس قیاس شپک شي نه یاد کړل دا چې کله تاسو جنس په جنس خرڅوي اشیاء کې بدله اشیاء پیسہ پکې نه غدنی مثلا سونا په سونا بدلاوي چاندي په چاندي بدلاوي سونار لالاړې سونا دې ورکړو دغه په بدله کې دې اوم سونا اخلي زړه سونه ورکه مثلا نو نوې سونه تیلې د خاده په موقع چاندی په چاندې بدله اوربشه په اوربشه مالګه په مالګه غنم په غنم اوربشه په اور دا کجوري په کجوري نبی علیہ السلام فرمایل دې کې به اصول دی مثلن به مثلن یدن به یدن یو بدی برابر سرابر وي چې دړای غنم دی ورکړل نو تعالی به به هم دړای درکې او بل دا یدن به یدن لاس پلاس به او بل بدای والفضل ربا پدې کې به زیادت سودی مطلب من ورکه او بیا یو نیم من اره د سود نبی علیہ السلام دا بارټر سیستم اسلام وکړ دا څه باندې کوي دې کې مقاصد د نبی علیہ السلام دو چې یو خو لګیا دي دا ظالمان د دې زمیدارو استحصال کوي زیاتې کوي د سړی د مجبورې نه غلطه فائدہ اړي او د دې بیا دوه نتایج خراله یو خدا دا چې کم دا بارټر سیستم نو دا رو رو رو رو په دې اعلان سره کم شي او د دې په ځای باندې د بارټر سیستم په ځای باندې زری معیشت چې ورته ویلي کی زر زر معنا کرنسی دغه تبادله زیاته شو لکه چې تبادله زیاتې نو خو به زمیدار نه نقصان کی ایسر زمیدار نقصان کی چې سودا په سودا خرڅي هغه به وسره هغه تاجران او يهودو نقصان کو دویم دا د دې د استحصالي طریقه ختمه شو نو دا یو اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کار کېو دغه رنګ نبی علیہ السلام د معاشیت متعلق سه هدایات ورکړه هغه هدایاتو کې داو چې کاروبار به په بازار کې آزادانه رضا سره بل باندې مجبور کولی شي انا چې بل مجبور کې او شی پتا باندې ستا د منمانه قیمت مطابق خرج کی نه نه با هم رضا مندي وي قران پاک کې دا وی یا الذین امنوا تاکلوا مالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا بینکم نو په باطل طریقه بني په خپل منس کې تجارت ته خواغم پسه ده پر رضا سره نو با هم رضا مندي وي آزادانه ذخیره اندوزی بني څنګه چې يهودو دا کار کاوه د دې ذخیره اندوزی یو بل طریقه د دې دا عینم نبی عليه السلام منو دی به دا سیو کړل چې پویدل بچي په دې پلان کې قصبه کې پلان کې کلی کې دهاتیان خلک غریب خلک ځان له سور کوټي ور کوټي ذریعہ مدن جوړ کړي لکه مثلا مکه کې با د سرمنې کاروبار خو سرمنه سرمنې کاروبار مو دی به دا شو کړل چې هغه سرمنه با منډه ته بازار ته راتلو نه مخ کې مخ کې دی ورال تزان ورس هغه ساده خلک به وایي په بازار ته راغلی د بازار نرخ نه خبر نو الته به په ډېر انتهایی کم قیمت واغس او دلته به د خپل منمانه قیمت مطابق به خرڅو دا طریقه به دی کوله دارنګ سخل کو با د وخانو د دیوړای نه خیمه جوړولې په خپلو علاقو کې باندو کې دی باورل هغه دهاتی او بودو ته به د بازار نرخ نو معلوم اوبه چرته پلاره کې او چرته به الته په داسې قیمت واغه چې هغه ته به د خپل مهنت څه سره څه پوره ملاو نشي ولی د يهودا همیشه کار دا دی چې سرمایدارانه نظام دا سرمایدارانه نظام چې بل څوک ترقیونه کی تجارت او نن سبا د يهودو د طریقه سرمایدارانه نظام کې دا غریب بر سره دا لاندې غورځي او سرمایدار بر سره دا چې دینو سرمایه ډیری نو دین دغه سرمایدارانه نظام نو دی بدا سکول چلته باورل په کم قیمت به شی واغه سو دلته په خپل منمانی قیمت باندې خرڅو دلته به خلکو ته شیم ګران ملو شو الته به داغه مهنت سره پوره ملو نشو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې منې وکړه او حدیث کی راځي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تلقی الجلب د تلقی جلب نه نبی علیہ السلام منې کړي تلقی جلب دی ته وای چې دهاتی سره غریب سړی هغه پسې کورتا یا بلار کې دوک کړی شو شه دی واغستې شو هغه د نرخ نه نه خبر نو یو هغه ته سلا نه ملاویږي پورا دیم د په خلکو باندې رهټ زیاتی نو نبی علیہ السلام د دینه منو دا سنورم قسمه قسم قسمونو دای د غلط تجارتونو نبی علیہ السلام باغې پابندی لګول نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې سره سره د بازارونو د پاره د نرخونو او دارنګ د دا حلال حرام فرق د پاره او د اسلامی هدایاتو مطابق د بازار او د مارکیټ او د منډه کاروبار برقرار ساتلو د پاره نگرانان هم مقرر کړي نگرانان مو باقاعده مقرر بو چې او په دې بازار باندې نظر ساتي لکه سید ابن العاص رضی الله تعالی عنہ صحابی دی دا چې کله مکه فتح شو نو نبی علیہ السلام الته د مکه په بازار نگران مقرر کړ ورته وی بس دا شری اصول او شرایط مطابق کاروبار کنټرول سات ځکه مکه نوې فتح شوی و نو الته هم تجارت یقینا غلط دغه رنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نورم داسې خپل مدینه کې ذمہ داران به مقرر کړي چې دوی د بازار نگرانی کوي دا سه انسپکټران غونته هغه به د دې ټولو خبرو خیال ساتي بل په دې ذمہ دارانو کې یو عاشار او عاشار دا به هغه سړی ته ویل کېده چې د تاجرانو د سرمایه اندازه به لګوله د سر څومره سرمایه ده چې دا غینا عشر او زکات وای دارنګ صاحب الخراج به ورته وي دبد زمکو د حاصلاتو کم زکات چې اوشه ابه اغسته دارنګ صاحب الجزیه به وتوي هغه د غیر مسلمانو ټیکس اغس غیر مسلم باندې ټیکس دی اصل دارنګ بل صاحب المساحه هغه به د دې زمکو جان پړتال کو د پیداوار به کو دی باندې با کسان مقرر بیا جدا جدا علاقو د پاره صوبو د پاره عاملین مقرر ای به زکات راونداو دارنګ د صدقات خپل کاتب به هغه به ریکارډ ساته د دې زکات او شر وغیرہ عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه صحابي دی هغه صحابي چې دینو هغه به د دې زمکو او د زرعي پیداوار تخمینه لګوله بلکې خیبر باندې د مقرر شوی خیبر د فتح هغه دای نه بیا هغه مدن راوړو نبی علیہ السلام دونه پوره چې معاهدو کې غیر مسلم سره دا شرطونه لګولي معاهده کې به چا سره چې معاهده ایله به حقوق ورکړل ورته یو شرط لګاو چې تاسو په بازار کې او پلین دین کاروبار کې به سود نه غیر مسلم باندې پابند حالانکه په غیر مسلم باندې شراب پابندی نشته د خنزیر د خوراک پابندی شریعت کې نشته ولیکن د سود پابندی پښتا نبی علیہ السلام باقاعده پابندی لګولې و سود بنه کوي يهود سره چې معاهده واغې کوم دا شرط سود بنه کوي معاهداتو کې بده وویل وی به وتا که چرت تاسو کاروبار سودی وکړ زموږ تاسو معاهده په پا غورز ختم او منسوخ د نجرانی سایان مبارک اطلاع رانه معاهده شوی و چې هغه سودی معاملات کوي نبی علیہ السلام هغه سره معاملہ ختمه معاهده ختمه او نبی علیہ السلام فرمایلیو من اربا منکم فذمت الله بریه که سوچو که بز الله زما بری ده بس یعنی زمو معاهده به ختمه ایستاسو حقوق به ختم کوم چې د مدیره ریاست کې د اقلیتونو حقوق دی به مونږ نه درکو کو سوده مو دغه سي د عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې دا خو نبی علیہ السلام معاهده نجران والا سره کړو نو دی ورته ویلی کو سود مکو زمون معاهده به ختم د عمر زلام هو دور کې اطلاع را چې د نجران عیسایان چې دی د ریبا او د سود کاروبار کوي بس عمر رضی الله تعالی عنہ معلومات وکړل چې معلومات شو اطلاع درسته وا نو عمر رضی الله عنه سره معاهده منسوخ کړه او دا خلک د نجران عیسایانم شام طرف ته جلاوطن کړو زه زموږ مدینه سود کی دغه رنگ د وزن متعلق نبی علیہ السلام معیار مقرر ځکه چې مدینه کې یو خدا و یهودو په یو کانی غسل او په بل خرصول دیم داوا چونکه دا هر سرمایدار خپل خوخه وا هر چا خپل وزن جوړ کړي معیاري وزن نو نو معیار بندي چې ورته ویل کی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وکړل چې معیار بندي وکړي وزن مقرر چې کم ته نن سبا اصطلاح کې مانیټری اکانومی ویل کی نو دا وکړه معیار بندي وکړه او مدینه کې مختلف قسم وزنونه پیمانه چلے دي نو نبی عليه السلام اعلان وکړ پیمانه د مدینه والا برقرار وزن د مکه والا برقرار وجداوا چې مدینه خلک زمیدار نو زمیدار غلا دانا اور بشا کجوری کیږي ناغه زمانه کې دا شي نه په پیمانه خرڅېدل شکره سا کنه دونه ټوکره او دونه شکره ایته به سا وي پیمانه نبی علیہ السلام اعلان وکړ المی المکیال مکیال اهل مدینه مکیال او پیمانه به د مدینه والا چلی د مدینه پر ریاست او مکی والا چونکه تاجرانو نو په دې سیستم او ډیر خپ ویدل نو نبی علیہ السلام د وزن بارکیو ال وزن وزن اهل مکه وزن به د مکی والا چي د بالکل معیار بندي وکړه پیمانه د مدینه والا کم چې مدینه کې ساع چلیږي دا برقرار البته د مکی والا کم وزن چلیږي هغه دلته برقرار بیا د عمر زنانو په دور کې کرنسی مراله د کرنسی بیا عجیب داستان دی چې څنګه کرنسی مقرر شو ځکه چې بیا دا کرنسی مختلفه چلی ده هغه وخت کې به د سونې چاندې نشه جوړې ده دا سکه جوړې ده یا به سونا سونې نه جوړ شوی ته به دینار وي یا به چاندی وا هغه ته به درهم وي نو د هر دینار او د هر درهم خپل وزن چا مثلا د تولې سونه والا کرنسی جوړ کړي وا چې چا د صدا پاسه تولا چا کما مختلفي کرنسي چلی نو عمر زلان هو بیا سونه چې معروف مشهور وي غیر غونډه کړي او هغه ټوله ویل کړي او بیا اپ یو خاص ترتیب سره تقسیم کړي بس یو وزن جوړ کو هغه ته وزن سبعه وي د مقرر کو به زمون د نن آباد کرنسی دا کرنسی چې خلک یې د عمر جنان دور نشوا نو کرنسی مخ کې راوا کرنسی چلے دا د درهم او دینار په شکل کې ولیکن یو معیاری کرنسی چې د مسلمانانو یو کرنسی وي هغه د عمر جنان په دور کې شو بهرحال دا د مدینه دا ریاست د معاشي نظام حواله سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنا سره اقدامات اقول قولی هذا استغفر